اوله حصہ کې درش پیتا آیاتونه او مرکزی مسله پاره کې اثبات د توحید وو هغه درې بابونه وا او هر باب کې داوود توحید او باغې باندې ادله عقلیه او رد د شبهه د نصارا او چې عیسی علی السلام له ابن الله ویل شي دي دویمه حصہ کې اثبات د رسالت او او د يهوديانو کباحتونه ذکر کول مخکنو سبقونو کې تقریبا اته پلیتای اته کباحتونه داغي ذکر شوی وو اتم کباحت داو چې دای خلک د الله کتاب ناړول او خیانت کولو او اخیری انجام الله دا خلق ذکر کو چې هغه دنیا سره مینا وا او دین سره تعلق او مینا نه وا والله فرمایل دا خلق لا خلاق لهم بالاخره په آخرت کې بدلې حصہ نه زګه دنیا سره تعلق دی دویم ولا یکلمهم الله دای سره الله د نرمۍ خبرې ونکړي دریم ذکر کو ولا ينظر الیهم یوم القیامه پرز د قیامت بوتا په نظر د رحمت نګوري سلورم ذکر کر ولا یزکیهم او دای بد گناہوں نه پاک نکی او بنزم ذکر کر ولا هم عذاب علیم عذاب دردناک دیتا نننی سبق کې نه هم قواعد د یهودو ذکر کړي چې دای تحریف کوي د الله کتاب دا غي مضمون بدلای تحریف د يهودو زړه منشا او زړزوړ عادت وو ځکه حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې تاسو نو مخکینی امتونه په دیو جبانه هلاک شو چې کله به باغی کې مالدار سړی ګناو کا اغلا به وکا زنا به وکا نو هغه به پرې خودو او هغه به د تورات او د انجیل هغه حکم بدل کو او چې کله به غریب سړی نه ګناه وشو اغلا زنا یا بل څه نو قام علیه الحد هغه باندې د اسلامي حد نافذ کولو یعنی قانون د غریب د پاره وو او د مالدار د پاره نو د دې وجنه الله هغه رسوا کړ او ذلیل کړ او ختم کړ ما مخکې تاسو له ویلو چې د مکه معظمه د اوچت خاندان خزوا جنوم فاطمه و ایمان وروړو خو په خزه باندې غلا الزام لګیدل او بیا به ثابت شوی چې دا غلا دی خزه کړی دا قانون داو چې نبی علیہ السلام بداغه لاس کړ کړی ځکه غلا به ثابت شوی دا څه کسان نبی علیہ السلام درالل دا الله حبیبا یو خدا خضر ډیر اوچت خاندان ده دویم ډیر خلک د دې بوجه مسلمانان شوی دي نو کدی باندې حد جاری شي لاس کړ شي نو دا هم د ایمان نه وړي مرتد بشي او ټول خاندان به وړي د نبی علیہ السلام دا اورید خبره اوریدلو حدیث پاک کې راځي د نبی علیہ السلام مخ مبارک د انار په شان د کسوس شو د حسینا او وی فرمایل که چرته زما لور فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د دې خزي په زیوان غلاو کی او باغې ثابت شي نو محمد صلی الله علیه وسلم با د هغه د لاس د کټکول حکم کوي دا چې ایمان راړي نو ځان له خبره ده کنه راړي نو ځان له خبره ده یعنی مطلب دا چې قانون به ټول له برابرۍ یو سړی غلا کړی دا نو دا غنه لاس کړکا یو سړی غل له باندې ورته وړي دا زما شیخ الله دې زما استاد محترم شیخ القرآن مولانا غلام حبیب هزاروی نور الله مرکزو شیخ درویسا زمونږ حلقه چې د چا په نوم باندې ده دا صرف د هغې غیاب تازه کول له مونږ د هغې نوم به دې حلقه یې هغې به خپل بیان کې وي وی بعض خلک وایي چې لاس کټ کول دا په اسلام کې ظلم دی وی زما توجیه وره زما توجیه دا ده چې دا زما لاس دی نو دا به زما لږی کیږي صحیح ده نو چې دې بل چا جیب لذي نو دیو ګچې نه کړ لندو غواړي چې بردي جیب لنه رسي اسلام د دغه وجنا حد مقرر کړی دی چې دې غلا دې بردي جیب کې نه نوځي نو دنه دلاس کرشي انسان کور ته راځي نو د کوسي په دروازه کې باندې راځي په دیوال کې راوړي نو دا یا پښوی یا سبل څه زناوري نو هغه چې په دیوال راوړي سړی وړي چې غل په دیوال راوړي نو ولې نو اسلامي حدونه په دې باندې لازمي دي په هغه کې یو خصلت داو چې هغه به الله کتاب خبره به مبلوله الله غیر اشاره کوي وان منهم او یقینا بازه د اهل کتابونه لفریقا خامخا یو ډله دا یلون السنتهم چې اړای جوی خپلې بل کتابه په کتاب باندې داسې عبارت او داسې انداز کې وای ته وای دا د الله کتاب دی لتحسبوه من الكتاب دې لپاره چې ته ګمانو کې بدی باندې چې دا د الله د کتاب نه دی و ما هو من من الكتاب او دا د کتاب نه نوي دا الله د کتاب نه دانی نو بعض خلک لکه نن سبا د دې مزداد دا فیسبوک مو ګرځو فیسبوک دا یو مصیبت دی چې هر سړی بګي مفتی دی هر سړی بګي عالم دی هر سړی بګي فتوی ور کوي وای ما وای ما حدیث کې کتلی دا لکه ته حتی حدیث پہچان کول شي خدای ته حدیث څه شي نه د فیسبوک نه نو فیسبوک کې اکثر اسرایلیات نتا یو مسله اوریدا فیسبوک باندې نو یو مستند عالم نه داغي تاسو به چیرې دي ما دا خبر تاسو لا سه اوریدلې دا د دې اسلام کې څه حیثیت او اکثر چې ته دا هغه مفتی سي چې چا دا په تور کړی دا هغه بنیاد ولټې نو هغه بخلین شي او کړي نه به بری ته نه بګیره به مفتی نو خاص کر په دې خبرو باندې یقین مکوئ چې فیسبوک کې دا مسله داسې ذکر شوی یا ما په یوټیوب کې سرچ کا نو یوټیوب کې تاسو سرچ کړئ نو ته به کې اصول د حدیثو پیژنې چې دا حدیث کوم دی دا صحیح دی دا موقوف دی دا مضروب دی د حدیث درجه ته پیژنې نو چې نه پیژنې نبی علیہ السلام وای من کذب علیه متعمدا چا چې په ما باندې درو قصدن جوړ کو نو ته ځان له جهنم کې کورنۍ جوړه دې دې انتظار کوي چې دغه جهنم کې کورنۍ جوړ شي نو هر خبره چې الله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خبره ده نو په دې یقین مکو چې د فیسبوک نه ای ا دې عالم نه تاسو کا او استاد نه تاسو کا چیرې ما دا یو خبر لیدلې چې لیکلې وا فیسبوک کې یوټیوب کې په بل یو مصیبت کې چې دا حدیث دی نو دا حدیث صحیح دی او غلط دی دا خبره صحیح ده او غلط ده زمونږ د خلکو هر سره مفتی دی هر سره فتوا دی حالانکه د افتاء د بارا خپل کورس دی چې اوسره احادیث د جناب محمد رسول الله او قران دواړه وایي د هغه نرستو تخصص فی الفقه او کی تخصص یعنی خاص علم کې دا غي تاریخ پر کورسونه وکي او هغه په خپل باور کوي نو دې وخت خبره ذکر کوي د تاسو په من الكتاب الله وي تب ګمان کې دا کتاب نه دی حال دا چې دا بنوي ويقولون هو من عند الله او وايي دي دا د الله خبره ده او ما هو من عند الله او دا الله خبره دي د امام حسن بصری رحم الله یو شاګرد معتزلیو نو کله چې باغت بیان کولو نو خلک بداغه بیان تناسو نو هغه بیان کې وی د ځان نه یو خبره جوړه کړې و او هاذا رای الحسن هاذا رای الحسن دا د امام حسن رحم الله رای دا خلک به یو ډیر وی علي مجدا رای دا بدی یو ورځ په کې چې زما شاګرد ناس هغه پوه دغه خبره وکوي هاذا رای الحسن دا د امام حسن قول دی هغه ورته تقریر نه کې پاسه و ظالما دا امام حسن بصری کله ویل دا هغه ورته ته زما په خبره پوه نه شوې ځوان چې هاذا رای الحسن زما خسترای ده دا چې مې وړو دا کنه رای الحسن زما خسترای ده اول نسبت استاد ته کولو چې دا د حسن بصری قول دی خو چې کله پوه سره دراغه وینا نه زوام چې زما په نس دا خبره خلا نو اکثر زمو په پښتنو کې یا یو سی روزه ولګي یا یو چلو لګي یا زیات نه زیات سلور میاشتو تلل شي هغه بیا په دې انتظار چې وه بکره نازلې جبرئیل امین بکره راځي دومره حد ته ورسي نه نه علم د قران د سره نشته بس موږ دې ذکر او داس دې ذکر دې خپل موږ او داس کوا فتوی شاله مور کوا علما شته د عالم نه تاسو کا مونږ ولې د تبلیغ خلاف نه یو مونږ دا هغه سړي خلاف یو چې علم وسره نشته او دا ولې علم دی مثال په توګه سلوي غرض کې تاسو موږ زده کو سلور میاشتې کې احکام دې د موږ زده کړ چې موږ ماتي کې پس موږ کمزوري کې پس موږ بهتر کې پس ته مفتی خو نه شي کنه د افتاء لپاره خو اول اتکالا درس نظامیو کا دا غي نرسو بیا تخصص په حدیثو کا تخصص په فقہ کا یا حضور ورکو خلق لا نو موږ چې خدایو د دکی وجنا چې الله وی واذ الله والله علم سره د علم سره گمراه شوی دا غي وجدا دا چې موږ په دین ځان پویو نه وما هو من عند الله او دا الله نه طرف نه نیوی ويقولون على الله الكذب او په الله باندې دروغ او هم يعلمون او دي کوي چې موږ دروغ وې اوس یو لسم لسم کباحت دا وی چې درو جوړي بنې کانو بندګانو الله وی ما کان له بشرین ندی مناسب اس یو انسان ته ایو دی الله الکتابا چې الله ورکی غلا په خپل کتاب باندې والحکمه او په دین باندې ون نبوتا او پیغمبري ول ورکی ثم یقول للناس بیا خلق دوی کونو عباد لی شی بندگان زما من دون الله سوا د الله نه لیکن دا غزي مواری بسی هغه بدا سنه وي بلکې وای ولاکن کونو ربانین وای باغه چې شي الله والا خلق بما كنتم تعلمون الكتاب او علم د الله معرفت د الله راضي په سبا دي تعلمون الكتاب چې د کول تاسو د الله کتاب د الله په شان په سبا راضي د الله کتاب زده کول لکه مثال ګوره هم ماشوم لا انګلیش وایو نو انګلیش از د کول د پارا اول الفابت حروف تهجی ای بی سی از د کول دی هغه ته موږ ای بی سی اول تفسیره پورې غو شپږ شپږ شروع بیا ورته دا کی په ډیل یو د اسمال دی دا غټ دی دا واړ دی د فکری اول کې وغټ لیکي ټکه بیا وړ کې لیکي بیا دا هغه موږ وایو چې دا الف د ای چې کوم دی د الف واس کوي او بی د با واس کوي او دا حروف ورته وخیل داسې نو هغه الفابېټ یې ځکه نو بیا ورته اے پار اپل او بی پار بار د کسي قران چې ته عزت کې معرفت بد الله کې چې الف معنا الله بی معنا بسم الله چې ته داسې عزت کې نو ته معرفت د الله کې چې تا کله قران عزت کو د قران ترجمه دې ازدکا د قران ناظره دې ازدکا نو تب تعریف د الله کولې چې الله سوک دې په انسان باندې اول لازم دي د قران الفاظ زکول ناظره باندې قران دې یا لازم دي په انسان باندې د قران په مقصد ځان کوو ترجمه زکول نو کله چې د ناظرم کول شي او ترجمه کول شي نو دریم په عمل کول ضروری دي اندر تقلید باندې کې چې قران لکېری قران زکی او بیا په عملو کې صحابه چې کامیابو نو هغه اهل لغت اهل عرب نو هغه چې د حضرت نه سوال لیدل نو هغه باندې به عملو وعلى به مخکې نه سبق راستو چې کمزور هغه به عملي کړو ذکر الله قران کې وین امنو بمسلم امنتم فقد اهتدوا کدی رسولو خلقو هغه ایمان راړو صحابو چې څنګه تاسو ایمان راوړل دی په سم لار شي ابل په دې فیسبوک باندې وې لګیا دی او چې کوم سره وې چې صحابه معیار د حق دی ایمان کامل نه دی چې صحابه معیار د حق نشو دین د کوم نه راغی چې صحابي معیار د حق نه دی نو قران څنګه مانی صحابي معیار د حق نه حدیث څنګه مانی ته دا یو روایت خو یا چې د نبی رسول الله نه ډایرکټ تا تر رسیدلې په کې صحابي منځ کې نشتا ما تاسو رسول چې نیم ملا خطر ایمان او نیم حکیم خطر جان چې نیم مولای ایمان دوکې بیره غر کوي چې رنګ کې به کومه وي دا وینه کې چلی او واه کې به کومه وي اوس زما ور سره هغه د سرنج راړو چې استاد یې اصلا نه نو هغه یې سمېږه په څنګه دا وایي وجود دی او دا پته لګی دا هغه یو کله سشي وا دا راکوا نو کله راګه غلي په هغه کې ورنه کینسر روانه لګي او کله راګه دا هغه غلي په راکي والا نو څه باندې راوړي نو دغه سي علم دی چې علم ورسره د قران او حديث ني نو هغه بیا وي صحابه معیار د حق نه دي دا د دې زمانه معتزله بي دینه خلق دي د دې خلکو نظام سره بما كنتم تعلمون الكتاب فسوف دا چې تاسو د قران د الله کتاب او یوازې د قول نه او بما كنتم تدرسون په ثواب دا چې بیا تاسو خلکو لا پړاولو پهله سیکنا پر سکانا دو خبره لازمي دي کن عالما او متعلما شالم د قران خلق د قران او خیا او طالب د قران شه قران زکا او خادما یا د دې دواړو خدمت کوا ولا تک ولا تکن رابین فتهلک سلور مجوړه هلاک بشي یا به قران زکه یا به قران بلته یا د طالب او استاد خدمت وکړي او چا چې د علماو خدمت کړي دي الله ولا بچو د علما پیدا کړی دي ولا یامرکم او حکم نه کوي تاسو لا ان تتخذوا الملائکه تاجونی سي فرشتي والنبیین او پیغمبران اربابن بخدای تو باندې ایامرکم بالکفر ایا حکم کوي تاسو لا په کفر باندې بعد از انتم مسلمون رسو دینا چې شوي تاسو مسلمانان چې تاسو ایمان راړو او تاسو له کفر خبره خونه ده کړې بیا ګورئ وان وان منهم او یقینا بعض د دینا لفریقون یو ډله ده یلون السنتهم جړی چې په کتاب په قران باندې په کتاب باندې ويقولون على الله الكذب او وی دا الله بارک درو وهم يعلمون او دې ته پته لري چې موږ درو وایو ما کان لبشر ندی مناسب یو بندلا یو انسان تا ان دا خبره یوتی یوتی الله الكتاب چور کی الله اغلبوه په کتاب علم د قران ولور والحکمه او په هغه دې ورته نصیب کی والنبوت او پیغمبري د پیغمبري په اصول باندې بوږي ثم یقول للناس بیا وای د خلق تا کونو عبادا لی شی زما بندگان دا خبر اور ته مناسب نه ده من دون الله سوا د الله نه حکم به دې څه کوي ولکن کونو ربانین لیکن وای به دې شي تاسو الله والا خلق دا الله دین والا خلق بما کنتم تعلمون الكتاب کمال تبع الرسی چې د ازدکه کتاب کمال څه ده چې ته کتاب ازدکه زکه دا الله دی فرمایي صحابه را لوي الله حبيبا قران کې الله وی چې کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو د دنیا د ټول امتونو نه بهتر امت یې نو الحمدلله موږ بهتر امت یو اوس زموږ په دې بهترو کې څوک بهتر شته کنه د ټول عمر ته یو شان دي دا امت ټول بهتر دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دا نو دا خیر الامم دی دا الله حبیب یو کنه شته پکې یو وی آی پی بیا وی وی آی پی نو وی آی پی خو تاسو په ټول امتونو کې ای هر پیغمبر دا خواهش لري چې کاش د امتی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وې امتی نه ګوره پیغمبر دا وکړي اعلان کړي آدم علیه السلام کاش د امتی د محمد رسول الله نوح علیہ السلام نور انبیاء علیہ السلام هغه چې مخکې تیر شوی دي او هغه با د خواهش او ارزو لري چې موږ امت امت ته چاوي د محمد رسول الله دا د ټولي دنیا نه رسو پیدا شوی امت ته جنت ته د ټولو نمخ کیږي دستا فضیلت لګي چې د پیدا اخیری امت جنت تبا د ټولو نه مخکې دي بل دا د فضیلت دا حاصل دی چې په خواني پیغمبران له الله وایي چې تاسو ته ما پیغمبري درکړې و تاسو پیغمبري ازما پیغام خلقو ته رسول او کنا او چې الله موږ رسول او گواهان پیش کړي تاسو څنګه گواہی کوئ تاسو خو وینا نو تاسو څنګه گواہی کوي نو موږ ټول الله ته چې الله تعالی داسې یو کتاب را لګلو چې په دې کې د دې حالات لیکل شي الله ستا کلام درو نو یې موږ داوی په بنیاد باندې په دې گواہی کوو الله به گواہی قبول کړه گواہی قبول کړه ته خو دومره د احساس واره سره دومره اوچته مرتبه والے متا خپل ځان نه یندل نه صحابي د الله حبيبه اس د کول مور الله کتاب وبما كنتم تدرسون او په سبب دا چې تاسو لوستو نو استاد او شاګرد دې دواړه راوستل یو بما كنتم تعلمون الكتابه شاګردان وې تاسو د الله کتاب مو زده کولو نو کله چې مو د الله کتاب زده کولو بما كنتم تدرسون بیا هم بل خیرو